دوزخ او د اور جهیل ستا په انتظار دی. ژړا، ژړا، د تل لپاره غاښونه چیچل. عیسی مسیح، د خدای زوی، دوزخ داسې بیان کړ، هغه ځای چې ډېری خلک به له مرګ وروسته ځي. ګرانه لوستونکی، که تاسو د ډېری په څېر یاست، تاسو به هم په هغه وحشتناک ځای کې پای ته ورسېږئ. د تیارو ځای چیرې چې ژړا، ژړا او د غاښونو چیچلو به وي. هغه ځای چې موږ باید مخنیوي کو حتی که موږ د خپل بدن فزیکي برخې له لاسه ورکو د شیطان او د هغه پرختو لپاره چمتو شوی ځای هغه ځای چې اور پکې نه وي د ژړا ځای په اور کې عذاب او بنشته د اور جهل دوهم مرګ دی د اور او سلفر جهل چیرته چې مرګ او حادث باچول کی چیرې چې د هغو کسانو لوګې د تل لپاره پاتې وي چې د عذاب وړوي او دوی آرام نه وي دوزخ نه دی. دا اوسنی ژوند یو افسانه رښتیا یوازې که تاسو باور لرئ چې شتون لري د تخیل اختراع هغه ځای چې تاسو د خپلو ملګرو قبرونو یا یوازې د خلکو لپاره لکه چارلس مانسن اډولف هټلر غلا یا قاتلین لپاره ځئ څوک به په دې ابدي اور کې واچول شي هغه کسان چې نمونه د ژوند په کتاب کې نه لیکل شوي بزدلان، کافران، بدکاران، قاتلان، فاسقان، جادوګران، جادوګران، بت پرستان، درواغجن، زناکاران، زناکاران، همجنسبازان، غلا، لالچې، شرابې، بدماشان، او غلا کوونکي. Galatians پنځه هم وګورئ. هغه څوک چې د انجیل له مخې بیا زیږېدلي ندي. هغه څوک چې د دوی په وړاندې ګناه کړې نه وي بخښنه. هغه څوک چې د عیسی مسیح سره پیل کوي مګر په هغه کې نه پاتې کیږي ځکه چې دوی وروسته باور لري او د نجات غلط پلان مني هغه څوک چې میوه نه تولیدوي هغه څوک چې تر پایه نه پاتې کیږي یا باور ته دوام نه ورکوي مګر دوی د ازموینې په وخت کې له منځه ځي زورونه په یو بڼه یا بل ډول یو ازموینه ده چې ټولو ته راځي ټول هغه څوک چي د حيوان نښه تر لاسه کوي او د انټيکريست په وخت کي د هغې د انځور اباد کوي په شمول هغه کسان چي يو وخت عيسويان وو مګر په صبر سره يې مقاومت نه کاوه يا عيسي مسيح ته وفادار پاته شوي هر هغه څه چي د ګناه لامل کيږي او ټول هغه څه چي بد عمل کوي د ځان سره مینه وال هغه څوک چې حق ردوي او د بدۍ پیروي کوي د بخښنې او له ابدي عذاب څخه د خلاصون لپاره د خپلو ګناهونو توبه وباسئ او د هغه د روح د نجات لپاره یو صفر صفر خپل ټول باور په عیسی مسیح کې وساتئ. تل هڅه وکړئ چې خپل ضمیر پاک وساتئ. د هغه پیروي وکړئ پرته له شرمه د بد وختونو په منځ کې. موږ د مسیح برخه اخیستونکي شوي یو په دې شرط چې موږ د پیل څخه خپل باور پای ته ورسوو. تلویزیون بند کړئ، نوې عهدنامه ولولئ او بیا ولولئ، خپل چلند او ارزښتونه د انجیل سره تنظیم کړئ. په انجیل باور وکړئ د هر هغه څه څخه پورته چې تاسو یې زده کړي وي. انجیل د هر څه لپاره وروستی او په بشپړ ډول کافي واک دی چې خدای غواړي موږ پوه شو. د نجات په شمول په جنت یا دوزخ کې ستاسو ابدي تقدیر په دې پورې اړه لري چې تاسو د انجیل پیغام سره څه کوئ. هغه خلک چې همدا اوس په دوزخ کې دي د هغه فرست لپاره چې تاسو همدا اوس لرئ د ژغورلو لپاره به هر څه درکړي دا فرست له لاسه مه ورکوئ نن ورځ مرګ ته چمتو اوسئ. سبا به ډېر ناوخته وي. له عیسی مسیح څخه وغواړئ چې تاسو ته بخښنه وکړي او د مرګ تر وخته پورې د هغه پیروي وکړئ. عیسی مسیح یوازینی نجات ورکوونکی، منځګړیتوب، امید او پلار ته لاره ده. که تاسو هغه رد کړئ یا له هغه څخه وګرځئ او نور د هغه پیروي ونه کړئ، تاسو یقینا د دوزخ څخه نه شئ تښتېدلی. که تاسو یو ځل ژغورل شوي وو مګر بیا د خدای په لور مخ وګرځوئ توبه وکړئ او د خپل ورک شوي حالت څخه پورته شئ. تاسو نه شئ کولی د ابدې اور څخه لاس شئ د کلیسا د غړي کیدو له لارې د لاج سره د تړاو په واسطه په اوبو کې د بپتسما په ورکولو سره د ښه سړی کیدو سره د سبت په ساتلو سره د لسو حکمونو په تعقیب سره د مریم له خوا او داسې نور یوازې انجیل د خدای کلام دی، نه سپېڅلی دود، د مورمون کتاب، قران، بګواد ګیتا، اوستا، انګاس، او داسې نور. دلته د بیا زیږون، پاکولو، دویم چانس، د لعنت یا د پاتې نورو ویجاړول شتون نه لري. روح، هغه پیغام چې خلک یې اورېدلو او عمل کولو ته اړتیا لري دا دی، دوی باید په توبه کې خدای ته وګرځي او زموږ په مالک سه باور ولري. د مریم له لارې نجات د واقعیت پر اساس نه دی او نه هم عیسویان د مریم درناوی کوي د مریم بد پرستۍ په کلکه منع دی او د غیرتمند خدای لخوا نفرت دی د هغې ګناهونه پرېږدئ نن ورځ په مسیح باندې یو صفر صفر باور وکړئ